دې هیله چې دا خپرونه ستاسې د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو په مخکینۍ خپرونه کې چې کومه خپرونه تیره شوه ځینې حکایات د حضرت عایشې رضی الله عنها په هکله باندې چې منافقانو په هغې باندې تهمت لګولی او موږ ذکر کړل اوس راځو دا قصه او دا واقعیت خپله د بیبي د خولې نه اورو چې بیبي عایشه رضی الله عنها څه فرمایي بی بی عائشه رضی الله عنها فرمایی چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه سفر کې ووتلم چې غزوه د بني مستلق وه او دا سفر دا په داسې حالت کې و چې تازه د حجاب او د پردي آیتونه او حکم نازل شوی و یعنې مخکې د دې نه پرده نه وه خو په دغه وخت کې د حجاب او د پردې حکم او آیتونه نازل شوي ول چې کله پیغمبر علیه السلام وسلام سره زه په دې سفر کې ووتلم نو د اوښ په یو بالکی او یو انډي کې زه کینولی شوم یو طرف کې زه کېستلم بل طرف کې به څوک بل ناست ول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزوه فتح کړه دا هغه خبرې دي چې بی بی عایشه رضی الله عنها په خپله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزوه فتح کړه او بیرته مدینه منورې طرف ته راستون شه حرکت یې وکړ د مدینه منورې ته په یو پړاو کې یعنی لاره کې را روان وو د مدینې منورې په لاره کې نږدې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ تر څو چې دا ټوله قافله هغه کسان چې رسول الله سره په دې غزوه کې او سفر کې تړي دي په دې ځای کې واړوي او شپه وکړي هغوی ټولو هلته واړول بی بی عایشه فرمای چې زه راولاړه شوم او د قضای حاجت په قصد باندې چې خپل انساني حاجت پور کړم د لښکر نه تمځای څخه په لږ واټن کې وړاندې لاړم یعنې د اوښ په کمه بالکي کې چې زه ناسته وم د دې ځای نه راکوز شوم لږ ګوشه چیرته لاړم چې هلته قضای حاجت وکم او د قضای حاجت پوره کولو څخه وروسته بیرته خپل تمځای ته راستنه شوم بیرته را روانه شوم چې کله مې لاس د خپلې سینې ته که نو ومې کتلې چې هغه غاړکۍ چې زما په غاړه کې وه د مریو د یمني مریو هغه غاړکۍ زما نه ورکه شوې او ما نه پریوتې ده بیبي عایشه فرمایي چې زه بیرته د هغه د پلټلو او د هغه د غوښتلو پسې بیرته هماغه ځای ته ورغلم چې د خپل غاړکۍ وګورم چې زما غاړکۍ چیرته پریوتې ده د لږ زنګ ویستلو سره چې ما وغوښتله هغه خپل غاړکۍ مې پیدا کړه چې د هغې مریش کیدلې وي خو چې کله بیرته خپل ځای ته راغلم چې کم تم ځای و زمونږ نو هیڅوک هم هلته نه ول ټولو حرکت کړی و تلي ول صحابه و کرامو سره د پیغمبر علیه السلام وسلام زما بالکی یا د اوښ په هغه انډي کې چې زه کېناستلم په دې ګمان چې زه پکې ناسته یم پر اوښ ایښی و او کوچېدلي ول ځکه چې دغه وخت ښځې هم چندان غوښې نه درلودلې او زه وړه جنۍ یم ول په دې نه پوهېدل چې آیا په دې کې بیبي عایشه شته او نشته زه چې کله بیرته راوګرځېدلم چې هیڅ څوک هم نشته دی ټول د دې ځای نه کوچېدلي دي تللي دي بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما په دې کې مصلحت ولیده چې ښایي پیغمبر علیه السلام وسلام به ما پسې څوک راولیږي یا به ما پسې څوک راشي او زه خو هم که دوی پسې منډې کم لښکر خو بیا نشم موندلی لښکر به تلی وي نو همالته مې په خپل تکری کې ځان ونغښته ځان مې پکې پټ که او ډډه مې ولګوله او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک دا عادت و چې یو صحابه وروسته ده قافلې او لښکر پسې پرېښوده که څوک پاتې وي چې هغه ځان سره راپورته کی رای ولي چې دا ځلې پیغمبر علیه الصلاة والسلام صفوان بن معطل السلمي ته ویلي چې ته لښکر پسې را روان اوسه او ګوره که څوک پاتې و هغه ځان سره راپورته کوه بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه په دغه ځای کې خپل څادر کې او د خپل پوڼي او ټیکري کې ما ځان رانغښتی و او ناسته وم چې کتلې مې چې هغه انسان راغی صفوان بن معطل سلمی او اوښ لا دا درې ګامه نه پورته کړي چې د هغه په نظر کې یو انغښتل شوی ناست انسان په نظر ورغی صفوان بن معطل سلمی فرمایی چې کله زه لږ ورنږدې شوم چې ګورم د مؤمنانو مور ام المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمن ناسته ده بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایی د هغه سره د شرم او له حیا له کبله هیڅ کوم سوال او ځواب ونه صفوان بن معطل سالمي بې له ځنډه خپله اوښه د هغې په وړاندې چو کړه او په خپله یوې خوا ته ودرېده هغه په اوښ باندې سپره شوه حضرت صفوان رضی الله عنه د اوښ واګي پر اوږو باندې کیښودل او روان شو او خپله لاره په مخه کې ونیوله او د لارې په اوږدو کې حتی د هغه سترګې هم پر ام المؤمنین د خولې نه وانه وریدله خپله اوښه یې زما تر مخه چو کړه او هلته یې ودروله او زه پرې سوره شوم هغه یې واګي راښکل او روان شو ټکنده غرمه وه چې موږ لښکر لاندې که او لښکر موږ ګیر بیبي عایشه دا فرمایي مدینه منورې ته په رسېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بي بي عایشې رضی الله عنها څخه د هغې د بیرته پاتې کېدلو په اړه وپوښتل چې ته ولې وروسته پاتې شوې علت او سبب څه و بي بي عایشې رضی الله عنها رسول الله ته په ځواب کې داسې وویل چې بېګا شپه ما ستاسې د خولې څخه دا واورېدل چې تاسې لښکر هلته په هغه ځای کې د اړولو او د شپې تیرولو حکم وکړ چې په دې ځای کې به تاسې لښکر اړوئ او دلته به شپه کوئ زه د خپلې اړتیا پوره کولو لپاره د لښکر څخه یو ګوښې خواته لاړم چې هلته د خپل اړتیا پوره کړم چې کله زه بیرته راستنېدلم نو خپلې غاړې ته مې پام شه ګورم چې زما غاړکۍ زما د غاړې نه پرېوتې ده زه د هغه د موندلو او غوښتلو دپاره بیرته ولاړم هغه مې ترلاسه کړه خو چې کله بیرته خپل تمځای ته راستنه شوم زه په دې اواز باندې راپورته شوم او له دې څخه پرته مې بله خبره د صفوان نه والله ما نه ده اورېدلې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبرې د بیبي عایشې رضی الله عنها څخه واورېدلې د هغې په خبرو کې څه شک او شوبه ونه کړه رسول الله به څنګه د خپلې هغې ښځې په باب شک کړی وای کومه چې الله پاک هغه ته ورکړې وه او په دنیا او آخرت کې د رسول الله ښځه ده او د ده د ډیر نږدې ملګري او دوست د ابوبکر صدیق لور ده نو رسول الله به د هغې په خبرو کې څنګه شک کړی وای خو منافقین سخت تهمت او تور په بیعایشې رضی الله عنها باندې لګوي چې دا د صفوان سره پاتې وه خو د ډیرو قصو نه لا بی بی عایشه خبره نه ده تاسې به په خپرونو کې واورئ کنې هغې به د خپل ژوند لاسه ورکړی وای لاکن هغه څوک چې د ضعیفه ایمان خاوندان ول د ضعیفه زړونو څښتنان ول او همدارنګه منافقان وو چې د صفوان پر اوښه سپره او د صحرا له لورې مدینې ته راروانه بیبي عایشه ولیده نو د هغې په شرف باندې کاذبانه تورونه پورې کړل او د صفوان بن معطل سلمی سره په ډیر جاهلانه او ظالمانه توګه بیبي عایشه تورنه کړه نعوذ بالله من ذلک د دغه منافقانو سرکرده چې کله ولیدو نو د شا او خا خلکو ته داسې ویل په الله قسم چې دغه ښځه یعنی ام المؤمنین بیبي عایشه رضی الله عنها و اعاذها الله له دغه سړي صفوان څخه خوندي نه ده پاتې شوې او نه دغه سړی ورڅخه خوندي پاتې دی د عبدالله ابن ابی ابن سلول ویلې په بیبي عایشې باندې تهمت ولګو منافقانو چې کله ولیدل چې پر اوښ باندې سپره او د صحرا له لورې مدینې ته را روانه بیبي عایشه به سره د صفوان را روانه ده نو منافقانو د بي بي عایشې په شرف باندې کاذبانه تورونه ولګول او د صفوان بن معطل سلمي سره په ډیره جاهلانه او ظالمانه توګه بي بي عایشه تورنه کړه او د منافقانو مشر دا ویل کومه کسان چې خوا شاته ناست ول په الله قسم چې دغه ښځه یعنې بي بي عایشه له دغه سړي صفوان څخه خوندي نه ده پاتې شوې او نه دغه سړی د بي بي عایشه نه خوندي پاتې دی دا د منافقانو خبرې وي خو بی بی عایشه لا په دې خبرو باندې خبره نه ده دغه ناوړه خبرې په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې خینې حمنه بنت جحش او د رسول الله شاعر حسان بن ثابت او مستح بن اساسه او زید بن رفعه هم چې د مسلمانانو له ډلې څخه په ناپوهي سره زمزمه کړي دیو هم دا خبرې کولې یوه د رسول الله خینه وه او بل حسان بن ثابت و بل مستح بن اساسه و او زید بن رفعه و دوی هم په ناپوهي او په جهل سره دغه تورونه په بیبي عایشې باندې ولګول او دغه د منافقانو خبرې په مدینه منوره کې دوی هم زمزمه کړې او دغه ناوړه خبره بل بالاخره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د خسر او ملګري ابابکر صدیق غوږونو ته هم ورسېدلې چې په بیبي عایشې رضی الله عنها باندې دوی تورونه لګولي او دا یې صفوان سره توره نه کړې او د مدینې مجالس په همدغو خبرو ښه ګرم وساتل شول چې تل لپاره به دغه قیسې پکې کېدلې او خبره د مدینې منورې په وګړو باندې ګډه وډه شوه او نږدې و چې د دفاع او اتهام پر بنسټ باندې مسلمانان په یو ستر ازموینه کې وخوځیږي زه به چا ځکه به چا به دا خبره کوله بیبي عایشې پسې تهمت به یې پرې لګوو بهتان به یې پرې لګوو او چا به دفاع کوله د دې ویره وه چې د مسلمانانو په کې سخت نفاق او شقاق پیدا شي او د امن فضا یې ګډه وډه شي قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسې هم زموږ ملتیا وکړو بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسې زموږ ملتیا کړې وي نو دې خبرو په مدینه منوره کې د مسلمانانو ترمنځ له یوه لویه اندېښنه پیدا کړه مګر دا چې الله پاک د حق څرګندونکی دی حق الله ظاهروي او د خپلو صالحو مخلصو او شریفو بندګانو ریښتونی مدافع الله دی د عایشې رضی الله عنها پر شرف باندې د تیری او د تهمت دغه بده خبره په مدینه منوره کې د هر چا غوږ ته ورسېده مګر په خپله عایشه رضی الله عنها د هیڅ نه خبره نه ده هغه د بني مستلق له غزوې څخه چې کله راستنه شوه نو بیبي عایشه ناروغه شوه د خپلې ناروغۍ په اړه یې خپلې مور ام رومان او خپل پلار ابابکر صدیق رضی الله عنه ته شکایت وکړ چې زه ناروغه یم او نور نه پوهېده چې خلک د دې په اړه څه وایي څه تهمتونه د بیبي عایشې په هکله لګوي هغه خبره نه ده لاکن یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نسبت یې هغه مینه او محبت چې رسول الله ورسره درلوده د پخوا په شان نه د رسول الله مینه ورسره کمه شوې وه رسول الله به چې کله کور ته راننوته نو صرف دونه به ویل کیف تیکم ستاسې دغه څنګه ده دغه لړۍ په همدغه حالت باندې دوامداره پاتې شوه راشئ بیا به د بیبي عایشې د خولې نه څه واورو هغه فرمایي کله چې ما د خپل ځان په نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وضع ولیده نو ورته مې وویل یا رسول الله که ما ته اجازه راکړې تر څو د ناروغي دغه شپې او ورځې د مور په کور کې تیرې کړم رسول الله وفرمیل څه پروا نه لري لاړه شه زه خپلې مور کله لاړم او څه د پاسه شل ورځې هلته ورنځېدم او زما په نسبت تا ویلي او ما ویلي څخه په هیڅ هم نه وم خبره چې خلک زما په هکله باندې څه وایي اوس چې بیبي عایشه د دې قصې او د دې تهمت نه څنګه خبرېږي هغه به هم د بیبي عایشې خپله خولې نه واورو هغه فرمایي چې یوه شپه له ام مستح بنت ابراهیم بنت عبدالمطلب سره چې د ابابکر د ترور لور وه د قضای حاجت دپاره د کوره ووتلو په تلو تلو کې د ام مستح پښه په خپل ټکري کې ونښته او هغه پرېوته یو تیندک یې وخوړ او د خولې نه دا ووتل چې ځواني مرګ دې شي مستح چې د دې زوی ما ورته ویل ډیر بد دی ویل یو بدری مهاجر ته ته خیرا کوې بیبي عایشه فرمایي چې ما دې ښځې ته ویل هغې ویل د ابوبکر لورې ته څه خبره یې چې هغه ستا په اړه څه وایي؟ ما ورته ویل څه خبره ده ولې؟ هغې ویل په الله قسم دوی خو ستا په اړه داسې داسې خبرې کوي یعنی تا تورنه کوي صفوان سره او ستا په هکله دوی تهمت او بهتان کړی د دې خبرې په اوریدو سره بیبي عایشه فرمایي چې بیرته خپل کور ته راستنه شوم او خپلې مور ته مې ویل الله دې تا ته بښنه وکړي خلک زما په باب داسې خبرې کوي او تا زه له هیڅ نه هم نه یم خبره کړې بی بی عایشه فرمایي چې زما مور راته وې لږ ساړه خوره ای زما لورجانې په الله قسم داسې به ډېرې کمې پیښیږي چې یوه ښایسته ښځه دې د کوم سړي په نکاح کې وي او هغه دې ځان ته نورې بنې هم ولري او هغه سړی دې هغه سره ډېره مینه هم ولري او نور خلک به خامخا د دې په نسبت تا ویلي ما ویلي کوي خامخا به څه وایي دا به همدلته پرېږدو چې د اندېښنو په چاپېریال کې د صبر جمعې څخه پرته د خلاصون بله کومه لار نه لري بیبي عایشه را به شو رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ماهود بشریت او د ابوبکر د کورنۍ سره د بې درېغه مینې پر اساس په اساس د مسجد په لور راووت د الله حمد او ثنا څخه یې وروسته خلکو ته خطاب کې داسې ویل چې ای مسلمانانو ما ته ستاسې له یو شمېر خلکو څخه زما د اهل په رابطه اذیت او اندېښنه رسېدلې او دوی زما د اهل په نسبت ناوړه او ناحقه خبرې کوي په الله قسم چې زه د خپل اهل په نسبت پرته له خیر څخه نور هیڅ هم نشم تصور کولی او د یو داسې سړي په نسبت خبرې چې هغه زما کور ته یعنی صفوان خي رسول الله او د یو داسې سړي په نسبت خبرې چې هغه زما کور ته پرته له ما څخه هیڅ کله هم نه دی راغلی او زه د هغه په نسبت هم د خیر څخه پرته نور څه نشم تصور کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم اندېښنه وه او ډیر خفه و چې څنګه په بی عایشې باندې تهمت لګیږي د دغه خطاب په اوریدلو سره د مسلمانانو په سترګې کې اوښکې ډنډ شوې او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې خبرې پای ته ورسولې نو د اوس قبیلې سرمشر اسید بن خزیر پورته شه او ویې ویل که دغه کسان د اوس قبیلې نه وي نو موږ به یې تا له اذیت څخه وژغورو او که دغه کسان زموږ له خزرجي وروڼو څخه وي نو ته امر کوه په الله قسم چې موږ به یې سټونه ورته ووهو سر به یې پرې کړو له دې سره جوخت د خزرجیانو مشر سعد بن عباده راپورته شه او هغه ویل دروغ دې ویل اسید ته وایي چې تا دروغ وویل ته به هېڅکله هم د هغوی سټونه نشې وهلی او ته په دې خاطر دا خبره کوې چې هغوی خزرجیان دي او که ستا قومیان وای نو هېڅکله به دې دا خبره هم نه وای کړې اسید په غوسه شو او ورته ویې ته هم منافق یې چې د منافقانو څخه دفاع کوې نږدې و چې د اوس او خزرج ترمنځ مړ اور بیا لمبې راپورته کړي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځګړیتوب بیرته دوی خپل منځ کې سره غلي شول او هغه د غصې خبرې غلې کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر غمجن دی او ډیر اندیښمن دی پیغمبر علیه السلام وسلام د خپل زوی او د خپل زوم علی ابن ابي طالب راوغوښته همدارنګه اسامه بن زید رضی الله عنه هغه هم راوغوښت او له هغوی څخه یې مشوره وغوښتله چې آیا تاسې د بیبي عایشې رضی الله عنها په هکله باندې څه وایئ اسامه بن زید خو د ابوبکر د کورنۍ ستاینه وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې موږ د ستا د اهل په نسبت د خیر څخه پرته نور هیڅ هم نشو تصور کولی د ابوبکر د کورنۍ ډیره ستاینه وکړه ستا اهل هم ستا اهل دی علی ابن ابي طالب رضی الله عنه ورته وفرمیل چې یا رسول الله الله پاک ستا په نسبت د ښځو کومه تنګي نه ده راوستې یعنې مطلب یې دا و چې ته عایشه پرېږده بله ښځه وکړه نورې ښځې هم ډېرې دي که د خپل اهل په نسبت ته کوم شک لرې نو نورې ښځې خو کمې نه دي اوس دلته د بي بي عایشې رضی الله عنها یوه وینځه ده په نامه د بریرې باندې حضرت علی کرم الله وجه رسول الله ته فرمایي که د خپل اهل په نسبت له بریرې څخه معلومات ترلاسه کول غواړې نو هغه به تا ته حقیقت په ډاګه کړي ځکه بریره همیش رسول بیبي عایشې سره یو ځای ده نو هغه راوغواړه د بیبي عایشې په هکله د هغې نه پوښتنه وکړه نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه